الرحیم باب قول الله تعالی استاد صاحب سرنامه دی سرنامه کې د قران مجید آیاتونه دی وې دا باب دی په بیان د دې قول الله کې قرآن مجید آیاتونه استاد صاحب لګي دا غي تفسیر کوي د دې هم تعلق د دغه سره دی ښا د بدر سره د دوی دا طریقه ده چې یو قرآن مجید آیات د سرنامې سره تعلق لري یا یو حدیث د سرنامې سره تعلق لري هغه ذکر کوي الله دا بدر واقع بیانوي استستغیثون هغه وخت کې چې تاسو امداد غوښتو مونږ وته وایو پر یادم کو هغه وخت کې چې تاسو امداد غوښتو ربکم د خپل ربنا چې یا رب مونږ خو اسم په شمار کې کم یو او دا د په زرګونو کومک کافرو تر روان دي نورم نو دا بس کیږي پروا مکوي زر کا زرو کافرو کومک قریشو ته را روان دی ما د نقد چې دی نو زر ملایکې درولې ګړي انی ممدکم چې یقینا زیم داد کوونکم ستاسو به الف من الملائکه په زرو ملایکو بیا امدا بل خبر راغی چې د پلانی طرف نظر کومک را روان دی د پلانی طرف نظر کومک را روان دی درې زره را روان دی الله وی ملائکه درې زره شوي مردفینا په داسې حال کې چې هغوی به د یو بل پسې وي نو یا یو بل پسې دا دی چې یو به مخکې رواني او پسې به بل رواني یا مردفی نه دا دی چې په یو سورلی به یو مخکې او بل به ورپسې وي وما جعله الله او نو ګرځولي الله دا امداد د زر ملکو الا بشرا مگر خوشخبری ولی تطمئن به او چې اطمینان کی په دې قلوبکم زونه ستاسو وما النصر نه دی امداد الا من عند الله مگر د طرف د الله نه دی ان الله یقینا الله عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی په خپل کارونو کې تاسو ویلو په غزاګانو کې ټول غزاګانو کې ملائکو شرکت کړی دی تکبیرات هم پکې ویلي دي ځانونه هم ښکاره کړي دي خو جنگ کې څه نه ده غشتي او په بدر کې چې د ملائکو عیسی مغشته و ناغي وجه دا ده چې کافر سره شیطان راغلی وکنه شیطان هغه د یو کافر په شکل کې چون کې هغه وسره راغلی او وسره ولاړو نو الله تعالی د شیطان مقابله کې ملائکه راولېږل او جنگ وکړ خ ان الله یقینا الله عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی په میدان د جنگ کې صحابه ته دومره اطمینانو چې د خوب د وجې نه به جوټې والي ناس بزرگان وی په جنگ کې خوب دا د الله رحمت سبق کې نه مانځه کې نه از یو غشیکم النعاس هغه وخت کې چې راته تاسو ته خوب امانتا د وجه د امن منه د الله نه د الله د طرف نه د باندې د سیامنو چې خوب د تراته وينزل عليكم او الله رو ورو پتاسو من السماء د طرف د اسمان نه تاسو سره د اوبو تنظیم نو کم کوی چې هغه هغوی قبضه کړو نو الله راو لږه په تاسو ما ان اوبه لیطهرکم چې الله پاکي تاسو به په دغې سره ويذهب عنكم او الله بوزي ستاسو نه رجز الشیطان وسوسه د شیطان شیطان به وسوسې کولې چې ګوره نم د اودسو بشته او نم د سکلو شته او نم د لمبلو بشته او هغه د ګوره تاسو دا څنګه په حق یې ولې یربط علی قلوبکم او چې الله کلکوالی وکړي په زړونو ستاسو ویثبت به الاقدام او الله مضبوط کړي په دې قدمونه د مسلمانانو طرف ته چې دا علاقه وه دا شګه وه شګه کې پښې نه مضبوطیږي از یوحی ربک په هغه وخت کې چې وحی کول رب ستا حکم وکړه رب ستا الی الملائکه ملائکو ته انی معکم چې بېشکه زه ستاسو سره یم زه په امداد کې ستاسو سره يم فثبتوا الذين تاسو مضبوط کې هغه خلک ثابت قدم کې هغه خلک امنو چې هغه ایمان راوړي دي سألقي في قلوب الذين زر دې چې زبا واشم په زونو دا خلکو کې کفرو چې هغه کفر کړي دي سبا واشم الرعب يرا نو تاسو سو کې فضربو ملائکو تاسو اوهي فوق الاناق دا د پاسه د سټونو د سټونو د پاسه زین ول وه سم مطلب د سټ د پاسه سی سر د سر نه ول بغیر بل زیم وه دام جوړیږي یا د سټ مطلب دا دی چې دی وګو سره مو وه د سټ د بر ایسنه د دغه ځای چې د سر سره نخته دغه ځای ول وه دینځه لیکن کله نه کله په عربی کې تاسو به وایې فوق ټکی زائد راځي نو بیا مطلب دا دی دا سټونه ولا وهي وضربو منهم او اوه د دوی نه کل بنان بنان جمع د بنانتون د د ګوتې د سر ته وایي د ګوتو سرونه نه دي مراد ته دلته دي جوړونه دار جوړ ولا وهي کېمه کېمه یې کوي ولی ذالک دا عذاب بانهم شاقوا الله په دی وجه چې دوی خلاف کړی دی د الله ورسوله د الله د رسول ومن یشاقق الله ورسوله چا چې مخالفت وکړ د الله او د رسول دغه فإن الله یقینا الله شدید العقاب هغه سخت عذاب ورکون کې دی حدثنا ابو نعيم قال حدثنا اسرائيل عن محارك عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته چې الله پاک اجازه د جهاد وکړه هغه سره د الله د طرف نه راهنمایي و عجیب نظام و داغه دستی جنگونه شروع نکړو بلکې د کافرو د پاره طریقه داسې ده چې د چا خلاف کې اول ول لارې کټ کا او دا غوی چې معیشت په څه باندې دی اول کټ کا د مکې د خلکو ټولې لارې شام ته چې دی دا داسې د مدینې په علاقه وي هغه دریاب په غاړه پیغمبر علیه السلام دا کوشش کو چې دا لارې کټ کو چې د دوی معیشت هم ګډوډ شي او دغه سي زور زور پې راشي خبر راغی چې د شام نه د مکې د خلکو یو قافله را روانه ده او په هغه قافله کې د تمام مکې د خلکو سرمایه ده او د دې لپاره تللی ده چې دا قافله څه ګټه وکړي هغه ګټه به د مسلمانانو خلاف استعمالوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وپس روان شو چې دا قافله وو دلته قافله والا چې خبر شو هغه لار بدل کړه او فورا جواب مکه ته ولېږه چې راشه مسلمانان قافله وهي چې پیغمبر علی السلام کله به خیبر ته نږدې شو خبر راغی چې دسه د کافرو فوج راغی اوس په نسم خو د قافلې د پاره وتلیو دلته خبره شو د فوج سره پیغمبر اسلام صحابه کینول مشوره وسره کوي سوکو کافرو پسې ورشو جنگ وسره وکړو مونږ خو جنگ لنیو راغلی که واپس لاړ شو ماجر وبوي حضرت چې ته سوي مونږه کو پیغمبر سم مطلب دا چې انصار وي دا خبره کې دی کې دی انصار هم دا دغه وا چې پیغمبر سم څه کوي خو یو صحابي دی حضرت مقداد دا غنامه ده هغه پاسید وی حضرت او په مونږ باندې د بنی اسرائیل ګمان مکوه چې هغوی موسی علیه السلام ته وایي چې فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون موسی علیه السلام ته قوم وایي تم لاړ شه ستا خدای دې ملاړ شي تاسو د دشمن سره وجنګېږئ او موږ به دلته ناست یو مونږ د سنیو مونږ درته وایو پاسه مخکې به هم ستانه یو رستو به هم ستانه یو ښي طرف ته به هم ستانه یو ګس طرف ته ستانه به یو دا یو خبره وکړه حضرت مقداد صحابه به پسخېدل چې کاش کاش چې دا خبره مونږه کړې وي څنګه د نرتوب خبره وه نو وی قال طارق ابن شهاب وی سمعت ابن مسعود ما واوریدل د عبد الله ابن مسعود نه یقول هغه وی شهدت من المقداد ما اولید د مقداد نه د شهدت منه د حاضر شوم کنه زه حاضر شوم انا د مقداد ابن اسود نه مشهدن اغزه د حاضرې دوته د حضرت مقداد یو یو مجلس او هغه مجلس ته زه حاضر شوم او دا هغه خبره مې ووریده خو هغه څومره خبره و دونه قیمتي خبره و چې کاش دا ما کړې وي دا ټوله دنیا نه وي زما خو چې دا زما وي لأن اکون صاحبه دا خبره چې زه شمه ویونکې د دغې خبرې لأن اکونه دا خبره چې زه شم صاحبه صاحب د دغه خبره نو احب الیا دا څه دی دا ما ته محبوب دی مما د هغې نه عدل به چې مقابله کولی شي د هغې به په دې باندې د دنیا چې کوم د دې مقابله کوي د دې خبرې د تمامې دنیا نه ماله دا به هغه خوښو اسنګو اتن نبی صلی الله علیه وسلم حضرت مقداد راغی پیغمبر علیه السلام ته وهو یدعو او رسول الله خیره کولی علی المشرکین په مشرکانو فقال رسول الله وتوی حضرت من يهود نه یو لا نقول منګ نه وایو کما قال موسی ستا خي طرف ته وان شمالک ستا ګس طرف ته وبین یدیک او ستا مخ ته وخلفک او ستا نه رستو ته برا کې منس کې مخ کې به منګ یو رستو به منګ یو خي طرف ته به منګ یو ګس طرف ته به منګ یو اوه او چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دی خبره څومره اثر وکړو فرأیت النبی صلی الله علیه وسلم نو ما اولید پیغمبر علیه السلام اشرق وجهه چې روخانه شو مخ داغه د مخ داسې رڼا کوله واقع ده د بدر قال عبد الله ابن عباس وی قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی د صحابه په مشوره اسې وړه غوندې غونډې و اوچته پاغه باندې د صحابه او په مشوره باندې رسول الله له یو سفر دغه جوړ کاغه ته عریش وی پیغمبر سم دلته ناستو مونږ اوک اوک اوک او بیا د الله نه دعاګانې غواړي او ابو بکر صدیق وسره دی نو هغه واقع بیانوي قال عبد الله بن عباس وی قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی پیغمبر سموي یوم بدرین پروس د غزوه بدر سوی اللهم انشدک یا الله زه مطالبه کوم ستانه یا الله زه سوال کوم ستانه مطالبه کوم ستانه عهدک دا غپوره کې پوره کولو دا معاهده ستا و وعدک او دا وعده ستا وعده او عهد دا سره یو شی دی رب تا چې ما سره د نصرت کوم وعده کړې ده نو رب تا نه د هغې وعدې د پوره کېدو سوال کوم انشدک زه مطالبه کوم ستا نه عهدک د پوره کېدو د هغه معاهدې ستا و وعدک او د وعدې ستا او بیا څه وایي اللهم یا الله نن دا وړوکی جماعت دی یوې پیغمبر دی او سه صحابه دی دا وړوکی جماعت دی اللهم یا الله ان شئت کستا خوخوشی او تنن زمونږ نصرتونه کې او په دې میدان کې نعوذ بالله صحابم شهیدان شي او زم شهید شم نو زما نه پس خو بل پیغمبر نه راځي چې پیغمبر نه راځي مسلمانان ختم شو چې مسلمانان ختم شو دین ختم شو بس بیا بسې د الله عبادت ختم شو ټول به شرک نو که ستا خوښه شي چې ته زما نصرت اونکې نو لم توبت بیا به ستا عبادت اونکړي شي خو دا دعا رسول الله په یو څه بی اندازې عجزه کوله بی اندازې فاخذ ابو بکر ابو بکر صدیق د رسول پاک مبارک لاسونی و چې حضرت بس بس زمون یقین راغی چې الله ستاسو دعا قبلې فاخذ ابو بکر ونیو ابو بکر بیده لاس داغه د رسول پاک لاس ونیو او فقال وی وی حسبک پورا دستا حضرت بس دا دونه دعا دی پورا ده دلته خلک سوال کوي طالبان چې رسول الله دعاګانې کوي ابو بکر صدیق وی حضرت بس بس ما ته پته ولګید چې الله دې دعا قبول کړه طالبان ما به سوال کوي چې سوچ د چانی چې ولې د ابو بکر صاحب یقین د رسول الله نه زیات وسو چې د ابوبکر یقین راغی چې دعا قبول شوه او د رسول الله یقین نه دی راغلی دا څه وجه ده د ابوبکر صدیق یقین زیات و نعوذ بالله د هغې جواب دا دی رسول الله ته دوه خبرې وې ښه یو د الله مسله وه خو بله د ملګرو مسله وه الله نه خو سوالونه کول خو دلته د ملګرو پریشانی و د ملګرو دا ملګری به څنګه مطمئن کوي رسول الله امید کوي یا الله دسې وکا یا الله دسې وکا دا دعا دې د پاره کوي چې ما صحابه وویني او صحابه دا یقینو چې پیغمبر کوم دعا وکړي الله قبلي نو چې دا د دعا کوله نو په دعا سره صحابه ته څه ملاوېده اطمینان نو ابوبکر صدیق وایي حضرت بس بس بس زمونږ اطمینان دغه شو مونږ ته ملاو شو ښه فخرج رسول الله روت هغه دوی له چې کوم سفر جوړ کړو هغې نه روت وهو یقولو او رسول الله وی سيهزم الجمع زرد چې شکست به ورکړي شي جمع او ډلې د کافرو ته ويولون الدبر او او بغرزي دوی شاګانې شکست به وخوري او منډې به وي او مونږ ته به اشاره ګرځولي باب دام یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه کله چې دی بابونه وای او سرنامه او سره ذکر نکی نو مطلب دا دی دام د دا مخکینی باب د متعلقاتو نه دی نو مخکې مخصله د بدر وا دی کې بم بدر بیانیږي حدثني ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني عبد الكريم انه سمع مكسما مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس انه سمعه چې دی مقسم نه دی مقسم چې دا مقسم چې دی سمعه هغه وورېدل د عبدالله ابن عباس نه یقول وی به لا یستوی القاعدون من المؤمنین ندی برابر هغه خلق چې هغه ناس دي د جنگ نه القاعدون چې هغه ناس وي من المؤمنین د مؤمنانو نه په مؤمنانو کې چې کم خلق کې ناستلی دي دا کې ناستلی خلق ندی برابر د هغه خلکو سره چې کم خلک د الله په لار کې جهادونه کوي اوس دلته سوال دی چې القاعدون الناس دي د څه شي نه ناس عبد الله ابن عباس د دې تفسیر کوي چې د بدر نه کم کسان چې په بدر کې شامل شوي دي او کم کسان د بدر نه ناس دي او پاتې شوي دي دا سره برابر نه دي نو د القاعدون معنی کوي عن بدرن چې هغه ناس د سنئ د بدر نه دا والخارجون او هغه خلک چې هغه وتلی دي د رسول الله سره الی بدر نه بدر ته بابو عدت اصحاب بدر دا باب دی د شمار د خاوندانو د بدر الکه بدریان مسلمانان چې د رسول الله سره بدر ته تلیو دا مجاهدین څومره دا به درته بیانوي مشهوره ده دا او دا روایت صحیح هم دی چې څه تقریبا درې سوه دیارلسو مجاهدین درې سوه دیارلسو شمار کې درې سوه دیارلس راځي خو ګورې اته کسان په دې کې شامل نو او هغه د رسول الله په وینا شامل نو نو چې درې سوه دیارلس شي او اته ته بیا نور وباسې نو پنځه پاتې شو که نو مطلب دا دی چې په میدان جنگ کې ټول چې دي نو هغه دغه درې سوه پنځه وو ځکه په دریانو کې یو د غم شاملیږي شماریږي عثمان لیکن عثمان رسول الله یې سار کړی واپس کړی ځکه د ده محترمه بیبي بی حضرت رقیه د مرګ په بیمارۍ پرته وه نو رسول الله ورته وی واپس لاړ شه او ستا کور ولا بیمار دی که مړه شي څوک به یې سنبالوي ګوره دا واپس شو ابو لبابا د لارې نه رسول الله را واپس کو وی لار شاه ته د مدینه منوره انتظام کوه امر واپس شو دا قصه چا دروغ وی خبر راغی چې د قبا خلکو رواني شروع ک مخالفت شروع ک رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې بعد پاره چې دی عدی ابن عاصم یو صحابي دی د روحانه واپس راولېږ بیا دروغ وه دغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه کسان د مخبره د پاره لیږلو چې تاسو لاړ شئ دغه خبر معلوم کې د قافلې طلحه ابن عبید الله سعید ابن زید دی لګلیو دغه سي یو کس روها کې دا روها نه ده دا لاره کې چې دی دلته را پریوته خوک شو هغه هم په مسلم راو دغه واپس که یو بل هغه تم سم مسله هغه هم را واپس کو نو اته کسه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دی هغه واپس کړی وو د ضرورت د وجې او شماریږي چې دی نو درې سوه دیارلس خو په میدان کې درې سوه پنځو نو دا باب دی د شمار د اصحاب بدر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی بچیانو تاسو واړی مونږه واپس کو براسه وی زه او حضرت عبد الله ابن عمر دی واپس کو د براسه خو پر پته نه لګی خو د حضرت عبد الله ابن عمر عمر دغه وخت کې دیار لس او دیار لس د دیار لسو کالو رسول الله واپس که بیا کال لچه دی احدو په احد کې بیا د ځان پیش که خو د سور لسو کالو بیا واپس که نو بیا په خندق کې شری د دکا عمر پینزل لسو بیا قبول که نو اوس تصغیر تو زه وړو کې او گڼل شم اوس تصغیر تو زه وړو کې او گڼل شم انا زه براسیب وی وابن عمره او عبدالله ابن عمر یوم بدرین پر ورځ د بدر معلومیږي دا خبره چې دوی مې اراده کړې وه خو دوی واپس شو وکان المهاجرین مهاجرون او مهاجر صحابه یوم بدرین پر ورځ د بدر د بدر پر ورځ باندې مهاجر صحابه سو څه د پاسه شپېتو اکثر العلماء وی چې دا صد پاس او یو نو مهاجر صحابه پرز د بدر نیفا علی ستین صد پاس زیاد پشپیتو باندې دا دغه ندی عربو لس دې ته عقد وایي نو بیا اپلو شل عشرون دا عقد بیا سلاسون دیرش عقد دا اخواته بیا کسر دی اربعون سلویخ دا عقد دی خمسون پنزوس دا عقد دی ستون شپیته دا عقد شو د دې دوو عقدو په منځ کې چې کمینو دی ته نوی فن وایي لکه دولس دا دوه پکې څه شو نوی فن دیارلس سورلس پنځلس شپاړس اوولس نورلس دا عقد شو چې د عقد پوره نی نو دی ورته څه وایي نوی فن نو څه د پاسه شپېته کسان دا دغه ماجر وو او ماجرو کې هم نوي فنو نو دا دواړه چې سره یو ځای کې بس دغه دغه تی جوړیږي بیا سو دیار لس کسان یا د خیال نه خان وای حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء يقول برا ابن عاصب بوي چې حدثني اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی ماته اصحاب د حضرت محمد سلام او د اصحاب سوکو چې دا ماته بیان کوم ممن دا د هغه چانو شهید بدرن چې هغه حاضر شوی بدر ته دی بدریانو به مونږ ته وی چې د بدر نقشه او هغه د حضرت طالوت نه دی داغه د جنگ نقشه بالکل سره یو شی و د حضرت طالوت مخالف چې جالوت بیا اندازې فوج او د حضرت طالوت چې مسلمانو د د ملګری مسلمانانو بیا اندازې کم صدرې سو دیار لسو غنور لار کې پاتې شو او عجیبه نقشه وه څنګه چې هلته کې جالوت چې غټ جابر و د یو ماشوم هلک په لاس قتل شو حضرت داود نو چې هغه مچونه یې ورته تاو کړه او په دغه ځای وویشت دقسې د رسول الله په دغه کې په بدر کې هم چې کوم غټ کافر و ابو جهل د یو ماشوم حضرت معاذ په لاس باندې دغه شو قتل شو نو بالکل نقشه د بدر او د حضرت طالوت د جنگ دا سره یو وه انهم یقینا دا بدریان کانو عدت اصحاب طالوت دا و پشمار دغه ملګرو د حضرت طالوت هغه طالوت چې کله الله پاک د بن اسرائیل مشرګه کنه د دوی می سفاری اخر کې دي بیا دوی لاړل جهاد ته روان شو دنیا وسره روانه شو منځ کې نهر راغی د الله حکم دا راغی چې د دې نهر نه به اوبه نسکې او که چا وسکلې به ما سره نځي هغه ټول پې ورلې لوبې وسکلې چې ویسکلې خېټې وپړسېدې بیا د تلو نو او دا درې سوه دیارلس داسې و چې هغه د تابعدار وغه لاړل الذين هغه ملګری جازو ما هو چې هغه تیر شو د ده سره النهره په نهر نو هغه څومره و بضعت عشره و سلاسمئه درې سوه او څه د پاسه لسو قال البراء برا وی د حضرت طالوت سره ګورې اسې خلک نو تیر شوی ښه هغه پاخه یقین والا خلکو سره تیر شوي وو داسې رسول الله سره سم معمولي خلک نو تلې بدر ته پاخه خلک تلي وو لا داسې نه ده والله قسم په الله ما جاوز معه تیر نشو معه د حضرت طالوت سره النهر په نهر الا مؤمنون مگر کامل یقین کوونکې چې هغه د الله او دغه دی د رسول په پیغام دغه باندې خبره باندې یقینو حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال برا سه وی كنا اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم ویو منګه اصحاب د حضرت محمد اسلام نتحدث منګ بسره خبرې کولې چې ان عدت اصحاب بدر چې یقینا شمار د اصحاب بدرو دا و علا عدت اصحاب طالوت برابر د شمار دغه ملګرو د حضرت طالوت الذين هغه ملګری د طالوت جاوزو چې هغه تیر شو ماهو د د سره نهر په نهر باندې د الله په حکم یو بونس کلی او د سره تیر شو ولم یجاوز معه او نو تیر شوی دا غسره الا مؤمن مگر کلق یقین کونکی هغه سمرو بزعت عشره و سلاسمی ادری سو او سد پاسا دیار لس کسانو حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى عن سفيان عن ابي اسحاق عن البراء قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء قال حضرت برا وی كنا نتحدث من بسر خبرې کولې چې ان اصحاب بدر چې خاوندان د بدر هغه څومره و سلاسه مئتا درې سوه و بضعت عشره او دغه څه د پاسه لس تقریبا دیارلس او بعدت اصحاب طالوت برابر د شمار د هغه ملګرو د طالوت الذين هغه ملګری د طالوت جاوزوا ما هو چې هغوی تیر شوي د رسول الله سره د دې طالوت سره النهر په نهر وما جاوزوا ما هو او نو تیر شوي د هغه سره الا مؤمنون مګر پوخ یقین کوونکي باب دعاء النبي صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې رسول الله دی یو څو کسانو ډېر خپه کړو تنگ کړو یو پاغي کې عتبه ډېر بهایا سړیو یو د هغه ورور شیبه دا ډیر بی حیا و یو د عتبه زوی ولید دا او بل خو مشهور د ابو جهل دې کسانو رسول الله بیا اندازې دغه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم دقه سي خانه کعبه ته مخک او د دوی په باره کې خیر وکړي چې خیر وکړي الله قبول کړي بس الله دوی بدر ترا وسله ولتقي مخې مشو نو دا باب دی د سو دعا ان نبی صلی الله علیه وسلم د خیرو د پیغمبر علی السلام علی کفار قریش په کافرو د قریش خدا قریش ورته کړی دی د بدر کې نه ویخه د په دغه کې کړی دی وته مکه کې هغه کافر د قریش څوک و شیبته چې یو شیبه و شیبه ابن ربیعه عتبه بل عتبه و د امرورو دا دواړه سره رونو عتبه مشر و شیبه دویم و والولید او بل ولیدو ولید دا د عتبه زوی و ابي جهل ابن هشام او بل ابو جهل ابن هشام ابو جهل نه دی چې داغه د پلار نامه د هشام دی دغه د سلورو کسانو ته رسول الله خصوصي خیره وکړي یو نو یو بده کې به بیانېږي خیره د پیغمبر علی السلام او دویمه پکې به مسله څه بیانیږي وهلاکهم د هلاکت د دوی چې الله دوی را واغشتل او په بدر کې چې دی نو تباه او برباد کړه حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود قال عبد الله بن مسعود سيبوي چې استقبل النبي صلی الله علیه وسلم مخک رسول الله الکعبه ته خانه کعبه ته رسول الله خانه کعبه ته مخک او فدعا او خیره وکړي علی نفرن په یو ډله من قریشن د قریش په قریش باندې عمومي خو خاص کردا یو سو کسان دی علی شیبه په شیبه باندې شیبه بن ربیعه عتبه ابن ربیعه والولید ابن عتبه او بل ولید ابن عتبه دا درې وړه د یو کور دي دا دوه رونه دي دا یو دغه دی د عتبه زوی دی و ابي جهل ابن هشام او بل څوک دی ابو جهل ابن هشام دی دوی ته پیغمبر اسلام خیر یو کړی رستو را روانه ده الله دوی تبا و برباد کړو په اوهد کې دا بدماشان ندي په بدر کې دا ولنا دا روتل عتبه زغری چولی دي شیبا دا د درورو د دنه کشورو ولید دا د عتبه زیو کشورو ټولونه مسلمانانو ته چیلنج ورکي چې قدر کنرانی را مخامخ شي روزه دا اعلان سره ورته درې انصار وروتل چې وروتل وتوي تاسو څوک نو دی وته خپل نسب بیان کوي نه نه نه نه تاسو زمیدار نه مونږ ته خپل تر ځامن را مخکې کې نو په دقه وخت کې یو حضرت عبیده ابن حارث وته وي عبیده ابن حارث د رسول الله د تر زوی عبیده دا ور مخکې شو حضرت حمزه دا ورمخکې شو او حضرت علی دا ورمخکې شو هغه طرف ته دسې ترتیب عتبه شیبه ولید عتبه مشرو شیبه وپسې او ولید کشرو دې طرف ته چې دینو عبیده مشر وپسې حمزه ورپسې علي چې ورمخکې شو کشر کشر ته مخکې شو مشر مشر ته مخکې شو درمیانه درمیانه ته علي مخامخ شو ولید ته د ورتک سره ولید ختم کو حضرت حمزه شیبه ته مخکې شو د ورتک سره دغه کو ختم کو حضرت عبیده او عتبه چې دینو عبیده په چې دغه وکړي دغه په وکړه گزار نو عتبه اوه نو را سملو نو هغه چې په گزار وکړه دنه خپواله دیم را سملو دواړه سره پراته دي اوس د خوځېدو نه دي یو بلې والي دي خو د خوځېدو نه دي نو بیا حضرت علی او حمزه دواړه رالل او دغه عتبه قتل که چې کوم ژوندی وله او دا خپل لغه ځان سره راواغشت دا د تر زوی د ځان سره روچت کو پیغمبر سم ته راوړ بیا د ډیر شیرونه ویلې دي خو لا مړ نو بیا چې کله د بدر غزا شو دی ژوند دیو خو د دې خپې نه به د اوبه روانې وي نو چې په لار واپس راځي یو ځای دی صفرا ورته وایي صفرا هلته کې هغه غریب مړ شو نو اوس ملته دغه دی ښه شهید دی هلته لیکي کنه چې شهدا د بدر سودی سورلس خو چې هغه کم ځای کې خخ دي نو هلته سورلس نه دي ښه دیارلس دي دا یو شهید چې دی حضرت عبیده دا په لار کې دغه شوی دی مړ شوی دی او بیا هملته کې صفرا مقام ورته ویلته خخ کړی دی خ. فاشهد عبد الله می مسعود وای زګوي کوم او قسم کوم بالله په الله فاشهد ز قسم کوم بالله په الله چې لقد رايتهم ما اولیدل دا سلور وړه سرعه چې هغه الټه پراتو په دې مړو کې او قد غیرتهم الشمس او بدل کړو دوی لنور چې دا سهار کې جنگ شوی وو ټول ورځ په همدا قصې تیر شوی و نو د انور د دوی رنگونه تک تور کړي وو بدل کړي وو غیرهم غیرتهم الشمس بدل کړي وو دوی لنور الکه څنګه بدل کړو وی وکانه یومن حاره او دا ورځ ګرمه سخت ګرم نورو او دی وته پراتو خراب کړیو باب قتل ابي جهل دا باب دی د قتل د ابو جهل ابو جهل د دوی کمانډر غټ تاسو مخکې ویلیو دی طرف ته د مسلمانانو قطار دی پورې غاړه د کافرو قطار دی عبدالرحمن ابن عوف وی زه ولاړم په صف کې چې خلاص ته مې وکتل حضرت معاذ ابن عفرا راته ولاړو چې ګس لاس ته مې وکتل همدقسې ماشوم راسره ولاړ و سخت خفه شوم چې خدایه کاش چې ماته خو لږ تکړه کسان ما سره ولاړ وي چې څوک حمله راباندې کوي چې زما دفاع کوي په دې سوچ کې وم چې دا ښي پلو راته وایي معاذ چې کاکا هغه ابوجهل پیژنې ما ورته ویل بچیه ته پې څه کوې وایي ما اورېدلي دي چې هغه زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځل کوي نو وی ما وته وی چې بچیا سبا وسره کې وی په خدای قسم چې می ولیده چې ته بیا نشم تر دې پورې چې یا زین نه مړ کړي یا ما غانی مړ کړي وی ما وی وی خدای ګودا خو د غری زمریان دي چې دې کې ګورو دې بلوس کونډلم دې معوذ چې کاکا غ ابو جهل پیژنم د قصې غمراته وی ما وته جوابونه وکړه چې دې کې ګورو دا بدمعشو سراغ پاس باندې سور دی او دی خلکو ته وی تکړه شی او داسې وکې او داسې وکې او ګرځي وی ما دی هلک ته وی چې هلکه هغه دی هغه سړی وی ښه وی ما لا خبره نه وه بنده کړې چې د ټوپ کړې او چې ورغی لکه د غشي په شان چې د مخکې منډه کړې دی بل هم ورپسې منډه کړه د ورتلو سره معاذ ولګېد په د خپې وو دی ته پرې کړه او ښکته یې راوغورځوه بیا وپسې دا بل ورغې دم یو سو گزاره وو دا نغلی دی دوارو تریازه زن خلق دسی وی چې معاذ او معوذ مشهور داسې ده معاذ او معوذ د دوی مور یوه وه او پلار سره بیلو لیکن اکثر د بخاری روایتونو کې دواړو معاذ راځي دا یوم دی معاذ خود ده د پلار نامه د عمر ابن جموح دا چاول پی گزار کړو او دا بل معاذ دی خود ده د پلار نامه د حارث دی بیا د شهید شویم دی الته هغه نقشه کې لیکلی معاوز دی معاوز ابن حارث خا وای حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو سامه قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا قيس عن عبد الله چې کله د بدر غزا وشو خلک فارغ شو رسول الله ته خبر راغلی چې دغه سي ابو جهل والی شو خو شک یو چې خدای چې والی شو څنګه به پیغمبر اسلام وایي څوک دی چې مال د ابو جهل خبر راوړي عبدالله صاحب وایي زه روان شوم چې ګورم ابو جهل پروت دی او په سلګو دی بس آخري وخت دی وایي ما ورته ووی چې الحمدلله الذي اخزاک وایي تمام تعریفونه هغې الله لري چې ته یې وشرمولې ده په خوب کې دا لیدلی و چې ما د ابو جهل په سټ باندې خپې ایښې دي نو وایي داسې وامړاو چې دا خوب خو لږ رښتیا کم په دې سټ مې وله خپه کېښوه او بیا مې د دې ګیرې نه ونیوه چې څنګه د الله دشمنه غرق او تباه شوې که نه شوې نو دی وته وی مړه کینې سم وکړو نه تاسو د توري کار کړی دی او نه ما زو شرمیدم یو قوم چې راپاسی او خپل سردار قتل کی نو دا د قوم عزت دی پینشي قوم چې را پاسی او خپل مشر ما وی قتل کینو دا د قوم دغه دی عزت دی یا چې قوم را پاسی او مشر قتل کی نو دا خو د مشر بیزتی نه دا خو د قوم بیزتی ده نو تاسو هم را پاسې دی او خپل مشرم قتل کو دا څه د تعجب خبره ده چې تاسو ته نه عزت ملاو دی او نه ماته بیزتی ملاو ده دی وته وایي فقال ابو جهل ابو ج... آه. انه وتابا جهل دی راغی ابو جهل ته و به رمقنو په د باندې اخیری ساوه بس اخیری سلګی والی او ساوه یوم بدرن پر ورځ د بدر فقال ابو جهل ابو جهل وتوي هل اعمدو زه تعجب نکوم هل اعمدو زه تعجب نکوم من رجلین د یو سړی نه قتلتموه چې تاسو قتل کو خو یو سړی دی او تاسو مشر او قتلم کنه نورم ستوره کړی ده حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا قال حدثنا سليمان التيمي عن انس حدث قال النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثني امر بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان عن انس قال انس وی چې قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وی جنگ اوس ختم شو مې ينظر سوق دي چې هغه وګوري چې ما سنا ابو جهل چې ابو جهل سوکړو ابو جهل ژوندې دی مړ دی فانطلق ابن مسعود ځان غیب فرض کوي روان شو عبد الله ابن عبد الله ابن مسعود فوجده نو وی موند قد ضربه چې وهل او اغلا ابنا او افرا اغه دو زامنو د افرا د افرا مور ده د دې دواړو الکانو مور یو و خو پلاران یې بیل وي یو معاذ اب معاذ ابن عفره مشهور دی معاوز ابن عفره دا دوه دې دواړو وهلی خو اول برابر کړی دغه وخه دی معاذ و نو چې ورغی نو قال فاخذ حتا برده تر دې پورې چې هغه یخ شوی و کله چې سړی مړ شي که نه نو خلک وایي برده فلانون پلانې مړ شو نو دلته منه ده حتی برده تر دې پورې چې هغه مړ شوی و دلته مراد د مرګ نه قریب الموت دی ښه ځکه خبرې کړې دي بردا یا مړ شو یعنی قریب الموت فاخذ بلحیته نو اونی و عبد الله بن مسعود هغه د ګرینا او قال وتوي انت ابو جهل تا ابو جهل هغه ابو جهل او بدماش ته قال ناغه وته وی وهل فوق رجل الک سم کړی دی خو یو سړی هم قتل کنو د د خیالو چې نور نه دی مړ شوی وهل فوق رجل او نشته دی د پاسه د یو سړي قتله قومه چې قتل کړي قوم سم وکړ خو یو سړی هم قتل کو خپل قوم راغ خپل مشر قتل کو او قال قتلتموه یاده سوي چې هغه تاسو قتل کو دا ریاضه دلته خو دی انت ابو جهلن دی کنه دی به په بیا راځي ښه ابو کې واو دی واو لیکن درستو نه معلومیږي چې دا واو نه دی دا الف دی ابا جهل ځکه رستو دی لږ فرق بیانوي قال احمد ابن یونس دغه د کې پاتې دی کنه احمد ابن یونس وای چې انت ابو جهل دلته داسې دی ګوره د دې روایت نه دا معلومیږي چې هغه مخکنی ابو جهل نه دی خریازه هغه دغه دی هغه څه دی انت ابا جهل لکه تاسو چې هغه ځای کې حواله وګورئ نو هغه ابا جهل لیکلی دی ابا جهل اگر چې هغه ټکی لږ د نحوې په اعتبار سره مشکل دی خو هغوی ابا جهل وی او دا احمد ابن یونس وی ابو جهل وی انس وی قال قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی یوم بدر پرز د غزوه بدر مې ينظرو سوق دی چې هغه وګوري ما فعل ابو جهل چې سکړي دی ابو جهل فانطلق ابن مسعود نو روان شو عبد الله ابن مسعود فوجده هغه وموند قد ضربه ابناء افرا چې وهلې وغله هغه دوو زامنو د افرا معاذ او معاوز حتی برده تر دې پورې چې هغه یخ شوی و فاخذ بلحیته ویني وله د هغه ګیره او قال وتوی انت ابو جهل قال نو هغه وته وی چې سم کړی دی وهل فوق رجل آیا شته دی د پاسه د یو سړی قتله قومه چې قتل کړی وی هغه له قوم او قال یا دسې وی قتلتموه چې تاسو قتل کړی دی حدثنا ابن المصنع قال اخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال اخبرنا انس بن مالك نحوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه چې کوم مجاهد دی پاغه کې بزه اول الله ته په زنګنونو باندې ناستې مو پیش بشم زما د الله نه دا امید دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه چې سونه مجاهد دی د دې مجاهدینو نه اول زبا الله ته د الله د عصمت د وجه نه غته به پیشم او په زنګنونو به وته ناستم او الله به زما په باره کې فیصلې کوي او مال به انعام راکوي چې علي غټه توره دی کړې ده زما غټ دشمن ولید ادې والیو انه قال چې دی حضرت علي وی چې انا اول من زب اول دا غچانم د دې امت په مجاهدینو کې یجسو چې هغه په زنګنونو کې نی یجسو چې هغه په زنګنونو کینی بین یدی الرحمن په منځ په منځ د دغه مهربان الله کې الله ته مخامخ کینی او سلب کینی للخصومت د پاره د جنگ یوم القیامه پر ورځ د قیامت چې رب دا ظالمان دا د رسول الله مخالفو دا د دین مخالفو دا د قران مخالفو وقال قیس بن عباد قیس بن عباد وی دا شپک کسان دی وفیهم او په دې شپږو کسانو کې انزلت نازل کړي شوی دی دا چې هازان دا دو پاټه خصمان دا دو جګړه کوونکې دي یو د شیطان د پاره جنگیږي چې د شیطان رواجونه غالب شي او بل د رحمان د پاره جنگيږي نو هازان دا دوړلې چې دي په دې شپږو کې دا درې یو طرف ته او درې بل پلو اختصمو دوی جنگیږي فی ربهم په باره د دین د رب د دوی کې څوک وایي چې د الله دین راشي څوک وایي د الله دین ختم شي قال علی وی هم الذین دا هغه خلق دی تبارزو چاغوی روتل میدان ته یوم بدر پرز د بدر دا شپک کسانو درې مؤمنان درې کافران حمزه تو یو حمزه و علی بل علیو و عبیده تو بل عبیده ابن حارثو دلته لګ دراوی شک دی چې دا عبیده دی او ابو عبیده ابن حارث یا ابو عبیده ابن حارث خو خکل دا دی چې دا ابو عبیده نه دی دا عبیده دی دا یو طرف ته درې او بل پلو و شیبتو شیبه شیبه ابن ربیعه و عتبه او عتبه ابن ربیعه دا دواړه رونه دي والولید ابن عتبه او بل ولید ابن عتبه حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن نبي هاشم عن ابي مجلس عن قيس بن عباد عن ابي ذر قال ابو ذر وی نزلت هذه نزلت نازل شوه دی هازان خصمانه دا دو جګړه کوونکې دي اختصمو فی ربهم چې دوی جنگ کړي دي په بار د خپل رب کې دا آیاتونه یو ځای کې برته راشي دا سوره حج دی کنه او سوره حج دا مکی سورت دی خو په هغه کې دا آیاتونه چې دي نو صرف دا آیاتونه پکې نه دغه دي مدني دي دا آیات نازل شوی دی فی ستت ان پاغ شپږو کسانو کې من قریش د قریش چې درې مسلمانانو درې کافرانو اشپک سو علی علی و حمزه حمزه و عبید ابن الحارث دا درې مسلمانان او بل و شیبه شیبه ابن ربیعه عتبه ابن ربیعه والولید ابن عتبه او بل څوک دی ولید ابن عتبه دی زه بس